حدیث شریف کې راځي كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون هر انسان نه ګناه کیږي او بهترین خطاکار یا ګناهګار هغه کس دی چې توبه وباسي ګناه او خطا دا د هر انسان نه کېږي. انسان ضعیف دی، کمزوری دی او ده پسې چې کوم دښمنان لګېدلي دي، نفس او شیطان او انسي شیطانان، کفار، دا چې کوم دی سخت دښمنان دي. بیا انسان نه خطا او ګناه دا صادر شي، وشي. هر انسان نه خطا او ګناه دا کېږي. ما سوای انبیاء علیهم السلام انبیاء کرام علیهم السلام هغوی د ګناه نه پاک وي هغوی نه ګناه نه کیږي باقي هر انسان نه ګناه صادرېدی شي نو چې کله انسان نه ګناه دا صادره شي نو دی دی په اخلاص سره خپل رب ته توبه وباسي دی دی په ګناه باندې خپېمانتیا ښکاره کړي او په اخلاص سره د توبه وباسي او په آینده کې د دې ګناه نه کولو پخه او مضبوطه اراده وکړي نو دغه بهترین انسان دی بهتر انسان دی کله چې د نه خطا وشي ګناه وشي نو د توبه وباسي باقي انسان نه خطا او ګناه کیږي خو چې کله د توبه وباسي نو دغه انسان بیا بهتر انسان دی